څنګه به وایي نخلقکم نخلقکم ادغم بلا خلافی وای په نخلقکم کې ادغام او بغیر د خلاف نه ولا تبق صفته صفتا للقافی او د قاف صفت باقی مپریدا معنا ادغام تام وکا خوشی کنه دا مذهب د جمهور دی او د مذهب د جمهور ذکر کړی دی صرف پوښوي کنه دی وی ولا تبق صفه للقافی د صفت د قاف باقی مپریدا او مکی سے ابن مهران ابو بکر ابن مهران سے دی وای ادغام پکې شته خو ناقص دی نو دواړه وجه مونږه ذکر کړې وی چې بده کې شته پوه شوې په کنه الکه شعر آسان دی حکم لام ال اے اظهار قمری ادغام شمسی می قاعده کې ویلو کنه ولی هماغه خبره ده بس حکم د لام د ال ال معنا هغه ال د څه شي د تعریف ال تعریف واللام من الادغمن في نصف من الحروف دون نصف واللام من ال او لام په ال کې الله ال کې چې کوم لام راغلی دا یادای ادغمنها ددی ادغام وکه په څه کی فی نصف من الحروف دون نصف په نیمو کی علاوه د نیمو نه اې ټول حروف سو دی 29 هم الف تلر کذا کا الف نه راضی لام نه پس الف ساکینی نو سوشل 28 28 کی 14 حروف دا څه شی دی غروب شمسی دی ادغام پکی کیږی نو دی وای وای په دی نیم د نیمو کې څو کا ادغامو کې نسوار لسو کې ادغامو کا سوک په پوه شو نه نصف نصف من العروب دون نصف په نیمو کې ادغامو کا علاوه دا غنیمو نه ځکه په غنیمو کې نورو کې څه کیږي اظهار کیږي هې یو شی را جمع کول وای د حروف اظهار د پاره مجموعه دا ده سمانا شو د حروف اظهار د پاره مجموعه دا ده اے دا اصل کې دا څه دی سمو بالقمریه ها اخر کې وګورئ سمو دی علماء نمو خدي حروف تا بالقمریه په قمری سره التي هغه حروف قد اظهرت چې پاغي کې د لام اظهار شوه په کوم حروف کې چې د لام اظهار چې قاریان او غي تنون صحیح ښه قمری وبالشمسیه تلت ادغمت او شمسی نو می ورته یې ښه التي هغه حروف ته ادغمت چې پای کې ادغام شوی د څه شي نور تفصیل د شمسی قمری د لته ولم تقع الک سکران پکشتا ها ولم تقع اللام من قبل الالف وقبل همز الوصل كسرها عرف تفصيل به مې اله کول چې بل کتاب کې تفصيل نه وي شوی چې بل کې شوی نو دې کې صرف شعر حل شي بس دا کافی ده ولم تقع ذلا مؤمن قبل الالف الک دا لام وي مخکې د الف نه ناراضي لکه ما درته ویولي الف هم ساکن دی لام هم ساکن دی خو اجتماع ده ساکنین راځي اجتماع ساکنین په عربی کې شته نه جائز نه ده وقبل همز الوصل هل كسرها عرف اې وای که د همزې وس لینه پس رالو نو بیا به کسره ورکې څه ته به کسره ورکې دا کچرته همزه وصلینا مخکې رالو نو بیا به کسره ورکه لام تعریف به مکسوری د وجه د احتمال ساکنینو نه ځان پوي کوي ورې ویښ شي وقبل همز الوصل کسرها عرف د همزه وصلی نه مخکې چې د علامه تعریف راشي ما ته وګوره ته خو الف نه مخکې ناراضي اوس کامزه وصلی نه مخکې رالو همزه وصلی نه چې مخکې د علامه راشي نو بیا به موږ دې تکور کو بیا اجتماع د ساکنه نوراله نو دې ته به کسره ملاو شي بئس الاسم الفسوق په دې لږ ځان پوي کړ دا نیغو دروا دلته کې یا دلته راوړه راوړه راوړه بئس الاسم الفسوق بعد الايمان سورة حجرات كراغل ها او دې ځکه وګوره قبل همز الوصل ده دا اسم نه ده د دې د حمزه وصلی ده تاسو جزري اخر وګورئ د جزري اخر اکا علامه جزري صاحب څه فرمایي د اسمن حمزه څه ده نو د دې حمزه وصلی شو صحیح شو معنا دا د حمزه وصلی تخت براشي چې دا په منځ کې غورځيږي چې منځ کې کله مراله نو دا به غورځيږي او که په ابتدا په کې بیا صحیح د اسمن اوس ویل کېږي حمزه وصلی منځ کې څه کېږي وغورځیده کنه اجتماع د ساکنین وراله په من د لام او د سین کې او اجتماع د ساکنین خو عربی کې جایز نه ده دا قاعده ده چې کله دو ساکنین جمع شي او کلمې جدا جدا دي دلته کلمې جدا جدا دي الزان له کلمه ده او اسم ځان لوا او اول پکې ماده نه ده نو هغه ته کسره ورکو نو دی له مو کسره ورکه څه مو ورکه اوس دی نه دا شی جوړ شو تاسو په قران کې داسې وایي څنګه وایي تاسو بئس الاسم الفسوق بعد الايمان هغه حمزه د منځه تلی اوس داسې تاسو وایي خچ کله تاسو په دې باندې وقف وکړو وقف خو پې نه کېږي خو اختباري یا اضطراري وقف پې وشو نو ته به څنګه وې بئس او دلته نه به شروع څنګه کوې دوه وجې دي څو وجې جایز دي دوه یو وجه دا ده چې دلته به ته وې الاسم الفسوق بعد الايمان الاسم او بلام فی ابتدا کله چې د ابتدا کې نو یا به په حمزه باندې ابتدا کې یا په لام په حمزه به څنګه ابتدا کیږي الاسم الفسوق څنګه وي وابدا بحمز او بلام فی ابتدا لاسم الفسوق فی اختیار قصدا الاسم الفسوق بعد الايمان يا لاسم الفسوق بعد الايمان دواړه په مقدمه وجه په کې څه شي دا الاسم الفسوق بعد څوک په دې باندې پوه شو پوه شو په کنه حاجی نو دی وی ولم تقع باللام من قبل اوس به پويږي نه دی واقع شوی د غلام تعریف مخکې د الف نه وقبل همز الوصل کسرها عرف او د همزه وصلی نه مخکې د دې کسره معلومه کړې شوې ده یعنی دغه لام که د همزه وصلی نه مخکې رالو نو څه به ورکو کسره مو ورنکا پوه شئ کنه همزه وصلی به وغورځيږي ا دې ته به کسره ملاو شي د ټولو قاریانو په دې کې څه شي الاشمام ده کنه نو د وستی غورتی ده نو الاشمام الاشمام ته جوړ بهر حال وذم مکشفاها اوس دې درته دې ځکه څه ذکر کوي کله دا په بل طرف لاړو ها په پاڼه وړې دې ما مې څنګه چل دې احکام الوقف وقف خبره به ان شاء الله په جزري کې مراشي دلته مو اوري او پورا د وقف تفسیرونه او بیا په دورې د وقف کې اوري ک ژوند دو ها وای قد جعل السكون اصل الوقف فقف به حتما وحيث تلفي پوښې به کنه فقط به حتما نو ادرېګه په دې باندې حتما لازمي همغه ادرېګه په دې باندې اے وقف څه د پاره کېږي د دې پاره چې تلګه ساواله لګ په آرام شي لګ په دمشي نو دی څه وایي؟ په دې شعر باندې ځان پوه کړئ، په مانا ګډې وډې بیا نو ونه وایئ چېرته وحیث تلقي کلم چې تا وکتو محرکا بالضم او بالکسر رم دلته خبره ختمه شوه کلم چې تا وکتو چې یو کلمې باندې څه شی دی حرکت د ضمې د یاد کسرې د روم په دې کې وقف بر روم کوا لکه وقف بر روم په ضمه کې کېږي په کسره کې کېږي بیا سوي واشم ميضا الذي تراه ضم او په کومه معنی چې ضمه د باغي وي اشمامم کول شي اشم اشمامم ک ايضا دارنګ الذي تراه ضم وقفاً په حالت د وقف کې، وهکذا ببعض الضمة، او دارنګه په بعضو ضمې د راتللو کل، معنی، د ضمې درېمه حصه دې څرګنده کړه او دوه حصې دې پټې کړې. اې، روم او اشمام، روم دې ته ویل کېږي چې بعضې حرکت وې غوره پوره نه، هسې نه ته پوره حرکت وایې ته وایې روم دی، نه! هلکه څوک په دې پوه شو په دې شعر کې چې نه پوهېږي په دې باندې نو بیا صحیح سړی ته نه ها لا دراسه لا دا اصل کې تاسو له په دغه کې راشي په ورش کې نقل حرکت والا خبره هغه کې اکثر نقل حرکت کیږي اصل کې ده الاضراس لکه موږ وایو والارض وضعها للنام والارض هلته نقل حرکت ته څنګه اصل کې ده الاضراس نو موږ دا څه وکړو چې دا حمزه حذف شو او دا غي حرکت لام ته لاړو نو څه ته جوړ شو ورګه چې دا جوړ کړو الادراسه کې خبره ده ورا الادراسه دا حمزه مو حذف کا د دې حرکت لام ته لاړو نو څه ته جوړ شو الت راسا نو اوس د حمزه وصلی خو دې د پار راتله د ابدا حمزه وصلی ده دا صرف دې د پار راتله چې د لام ساکنو نو په سکون باندې ابتدا نه رد نشي کېده په ساکنه ابتدا کېدی شي نشي کېدی نو موږ هم ځای وصلي راوړه نو اوس خو دې باندې فتحه رااله نو دې ضرورت پاتې شو هم ځای وصلي ده چې ضرورت ورله پاتې نشو دلو عزت خو چوټي شو ځه اوس وایي اوس وایي لا تراسه خبره پوه شو کنه ها دا بیا ورش خبرې دي وضمك الشفاه من بعيد ما دا وګوره مرام او ګلشمامو دی له عندي عندي شیرونه جوړاو را پسې دا دی لا چلو چې دا مې غنه اورېدل از دوره خبره نه ده خو بس تاسو د ما زین نه وته کې دا غي عمر اړو مال خو شعر یاد نه دی بل تا بس وي سنقرئ فلا تنسى الا ما شاء الله خير شو مسكو قرایات شوه درته هم زه اوس ماته په هر حال روم همون دا ویلی وی بعض علما وایي چې روم کې باواز کته کې او بعض وایي درې مې سبا سرګندې ده څه شي نو کم یو صحیح دی دوه صحیح دی اواز روم کا او درې مې سم سرګند کا لکه علامه شاطبی سے بو سقاوی سے فرمای روم دی ته وی چې اواز به روکی او علامه جزری سے وی چې روم دی ته وی چې حرکت درې مې سم سرګند کې نو چا به منو ته دواړو به منو هغه بدر تراشی وحاضر الوقوع بكل الحركه الا اذا رمت بعد حرکت نو دواړه صحیح دی روم کا اواز او فی عارض الشکل و میم الجمع دلته نظر له اوس ذکر کوي دلته اوس هغه ځایونه ذکر کوي چې هغه کې روم او اشمام نه کیږي دلته مصنف رحم الله څه ذکر کوي هغه ځایونه ذکر کوي چې هغه کې روم او اشمام نه کیږي فی عارض الشکل و میم الجمع لا په حرکت عارضی کی او په میم جمع کی لا روم ولا اشمام ایضا دخلا نه پکې روم شته نه پکې اشمام داخل دی پوه شوئ که نه فی عارض حرکت عارضی کې نه کیږي اے ماته وګوره قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قل اصل کې څنګه دی قل د کسره په د اجتماع ساکنین د وجه راغلی دا او توس په دې قولی باندې وقف کې بیرو کیږي په نه کیږي حرکت عارضی دی اصلي حرکت خود دې څه شي اصل کې خدا ساکن دی قل فی عارض الشکل و میم الجمع لا په حرکت عارضی باندې اما مخکې ویلو تاسو ته نکیږي و میم الجمع لا او په میم د جمع باندې نکیږي اوس مثلا ما ته وګوره یو خو عام میم د جمع دی علیکم الصیام علیکم اوس ته راشه په دې باندې زه اوس وقف کوم علیکم نه ميم د جمع باندې چې ضمه رااله نو څه پینه کیږي میم د جمع اصل کې ساکن هو کله کله په ضمه راځي کله لکه تاسو وخت برونو وي چې حرکت د میم د جمع څه ده یا ګوره میم د جمع په نورو روایتونو کې پاره کې سله کیږي ای میم د جمع کې سله کوي نو چې سله پکې کوي علیهم اته وقف په کوم ته په وقف بروم کوم ضمه ده په وقف بروم پکې نه کیږي نه پکې اشمام کیږي څوک به دې پوښ حرکت عارضه او میم د جمع باندې نه کیږي ومیم الجمع لا روم ولا اشمام ایضا نو کله به تا داسې لیکل شوي او کله ګول تاي که ګول وي او که داسې مبسوطه وي دې کې فرق دی وقف کې تاي مبسوطه چې کلاو وي وقف کې بم تاي ورحمت ورحمت نعمت نعمت او که ګول ته یې رحمها نعمها څوک به پوه شو دې درته وای وای په ګول تا باندې مور وقف بالروم او اشمام نه کیږي دغه مقصد دی هغه ګول تا چې وقف کې ته جوړ شي ګوره کذا که حتانی سیدارنګ هغه حادثه تانیس ګول تا یادای ان بالها اردت وقفا که چرته تا اراده ولرله چې په وقف کې د دینه څه جوړ شي ها جوړ شي چې په وقف کې ته ها جوړيږي لکه الجنه خمسه نو په دې کې مو تاسو چې ویل چې خمساتون ده کنه ته اوس به خمساتو یا خمسه نه نشته څوک به دې پوه شي لا بالتائی نه هغه چې لیکل شوی ده په تا سره که په تا سره لیکل شوی په هغه باندې بیا کیږي او موشما څه په دې پوه شو داسې کلاو ته چی ها فی حظ ضمیر المنع بعد من کسر او ضم او امیه مشتهر اے دلته اوس د حای ضمیر خبره کوي د څه خبره کوي څوک به جواب وکړي قاعده کې تیرو قاعده کې تفصیلا تیرو درګه نوې قاعده کې مالک پکې نور مثال نه زیات کړي خاورې به وشي نه کی ها جدا کی ته موږ سره زړو بسکټو حساب هم کې څنګه به کی ها ته ورته ووایه دې کې مونږ ویلو درې مذهبونه دي یو مذهب والا وایي چې وقف برم او اشمام په اډو کېږي نه هیڅ حالت کې دې مذهب دا چې په دې هر وقف کېږي هر وخت کې او درې مذهب د تفصیل د دامن غوړه کړو هغه دا ده چې وقف بالروم او اشمام په دې کې په څلورو ځایونو کې نه کېږي د حای ضمیر نه مخکې کسره راشي یا ضمه راشي یا ته مخکې یا یې ساکنه ده یا واو ساکن ده نو بیا څه شی دی بیا په کې روم او اشمام دا به درله بیا په امتحان کې راغلي زه به چاته غلط شم وروستي به مې بیا به ته مې چې ګران دی ولې به ګران نه یم بل رس دې څلو تعالی دې یاد کړی ګرام خو بخودي ها دا سه طالب سره بسکه چې زه په خپل ذهن کې هم چې ګنې دلان زمي یاد تیرا شه تو کار په خدای دې په مخ کې ځه 23 نمبر صفحه کې خيو یو تفسیر میکړو به وجهه ماله عقله شروه فيه عليه دا مثالونه من به ذکر کړی او چې زړه دام نه یادای دین اخو غره بل نرمه قاعده تاسو له نشي لیکل دای سخت قاعده غنه وای چې هر څه پکې راجمه او نرمه قاعده غیر او چې سبکی نه وشه ادریب الفقت سو کې ګوري نه ها ارس پکې موجود دي ګور زه بار بار دا خبره قاعده کې 13 شو دا خبره قاعده کې روانه ده ان شاء الله د تجوید داسې قاعده بنی چې په دې قاعده کې بنی بلکې د هغې نه به پکې زیاتې خبرې ده د علمي نحو او د صرف مې دا په تجوید والا ډوی نه څوک نه وایي سګر ها دی وای فی حد ضمیر المنع بعد ما انت اے فی حد ضمیر په هاي ضمیر کې المنع سمنه ده رونوش مامنه ده کله بعد من کسر یا ساکنه او د دوه میم مور څوک ده واو یعنی مخکې ته یا ساکنه راغلی یا واو ځکه بیا به پیدا نکېږي یا ساک د واو مثال به څنګه وي عقلوه شروه د یا مثال به څنګه وي فيه او عليه قاعده د قاعده وا او شعر مې بدر الحل نور وایا ها معلومه شو چې المفید هم پکې پروت دی نه دی پروت پکې یو قاعده د تجوید را لوخه وې دا دې ځکه کوم ځای کې ان شاء الله صفحه به در لخه تجوید د کې چې د قرات خبره پکې شته اگر چې کتاب وړو کې د خلک کوئی منه بس څه کوي ور سره ها دا چې د دې شرح بیا کله اولیکم نو بیا به ته چې کتاب غټ شو اے تنوین نون ساکنی کنه تنوین سی نو دلته زال ساکن او دلته نون ساکن شو اجتماع د ساکنین وراله کرانه لا نو څه چل مو کو څه چل مو کو ولا مصور کا کسره مو ولا ورکا سمو ولا ورکا نو ست څه جوړ شو حینا اذن څوک په دې پوه شو دا اوس لیکل داسې شي اے حين اذن دا اصل کې تنوین دی په دې باندې پوهه کنه پوهه په هر حال نو موږ په کتابونو کې وې دا پاسل کې حين اذ کانا قضا ها نو په عوض کې تنوین رالو مضاف الیه حذف شو بهرحال دا تنوین څه شی دی عارضی دی یو قاری راته وی وی واو کې دی غلطی ده نه شو حرم کې امتحان او د قاعده یو پاکستانی قاری او غنا امتحان اغوستو وی واو دی بالکل غلط ته ماته وی ما قرات ویلو هغه نه پس می قاعده وی مالا زموږ د مصر یو استاد هغه وی او شیخ قرات وګ ډیر متعصب دی وی پاکستاني قاری دی خو ایزه چې تاسو وی زړه نصیحت کوم چې قاعده مو وایا مې زه صرف درو چې دا طریقه لګا زده کوم نو بیا هم استادانو سره زه ناست د حرم مې قاعده چې څومره سخت دی وای کنه یعنی په کا طالب سختی څومره کوي نور په کسي نه لفظي قاعده وای بس لفظي مکمل لفظي نو مې دې چې څومره سخت قاعده وای کنه دا سخت قاعده و مونږ باندې په قراءات کې دمر نه یو چې استړي کې لګا دې چې په قاعده کې څومره څنګه استړي دا چل وو کې دا وو کې پانی بڑا کې کسی پیسی بغړې ما ته وای د دې دا تاسو ما کړو مخ کې تقدیم تاخير مې په کیسه کې وکړو ما ته شیخ وای کثرت سوالونه مکوا غني بیا به ته دای سره سبق نه شي ویلې وای زه پیژنم پاکستاني نه د مصر وکنه دیو جرما چې په حرم کې کله سبق کوي زه به ادارې ته لاړم هلته زمونږ داسې استادانو چې هغه سم جبال العلم ها او چې سره به کېناست دا به یو ادنا طالب سره ناست دا څه خبرې دا څه مزیدار غب شپ او دی په کې بازي په کې داسي حاجی نو د یوم ایزن کیسه څه شو سو وجه دی پکې پنځه دي که څلور یو وجه د وقف بالاسکان بس بل څه پکې نشته دې څه وایي دی وایي یوم اذن حين اذن فی الوقف لا یوم اذن او حين اذن په وقف کې لا روم روم پکې نشته الکه اشمام پکې شته اشمام هم نشته ده خو ذکر نه کولی قاعده خو ولا بده نه ده چې کوم کې روم نه هغه کې چې کاریان په کوم کې روم ممنوع کوي نو اشمام هم پکې ممنوعي او دا وایي چې دوه منه دراغلي هر حرف متحرک دا به نه ساکن کې په وصل کې بلکې دا به ساکن کېږي په وقف کې بای سره په وصل کې ورته ساکن کې لکه اوس مثلا تلاوت کې د قران او ته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم دې کوم پاټو کو پوه شوي که نه حرف چې ساکن کې حرف څه به کې ساکن کې په وقف کې وکل ما حرک هر حرف چې حرکت پر راغله لا تسکنا وصلا وصل کې به نه ساکن کې وذا التنوین فيه نونا او خاوند تنوین چې په وصل کې پکې تنوینی و د تنوین حاوند تنوین هغه حرف چې تنوین په تنوین خو پیژنې کنه فتحه ده کسر ده ضمه ده فيه په دې وصل کې نوینا نوینا څه مطلب ده تنوین په وایا او هر چې په وقف کې ده وقف کې بس چل کې که فتحتين بالغه بدل شي او که کسرتين ضمتين ساکن بشي څوک په دې پوه شو پوه شئ دا په ختم کو بل سره بیا ګورو یعنی ور پسې چې زری ده ختم کو نن تنبیه مخکې چې کوم روم او اشمام ذکر شو هغه فل وقفو او په اخر د کلمې کې او دلته اوس هغه ذکر کوي چې په وصل کې او د اخر نه علاوه په منځ د کلمه کې پوه شوي که نه والروم والاشمام او روم اشمام فی الوصل په وصل کې وفي غیر الاخیر او په غیر د اخیری حرف کې یعنی په منځ کې غیر د اخیری حرف کې یعنی په منځ کې دې سوي اے مقصد دا دی ما ته وګورئ روم او اشمام په بعضی کلمو کې وصلن راغله او په اخر کې نه راغله په منځ کې راغله دا معنا یې شو نو دغه باندې عملو کا صحیح وایا بیا ورته ګورئ ور روم او اشمام روم او اشمام په الوصل په حالت د وصل کې وصل خو به نه چې وقف نه کې وفي غير الاخير او په غير د اخيري حرف کې يعنې په اخيري حرف کې نه غورې په منځ کې استعمل دا استعمال شوی دی فی احرف په بعض حروفو کې فبهما نو د پاره د ډیرو مو د اشمام لکل للکل د پاره د ټول قاریانو عشره او فقر ان اولو لدی لرا بالحتم خامخا څوک به پوښو مثال به څنګه مالک لا تامننا فبهما للكل فقرأن بالحتم فيما لك لا تأمن نو ما لك لا تأمن کې څو وجې دي دوا یو پکې د روم او دویم پکې د اشما پوهیږي کنه پوهیږي هغه په دې کې څه وضاحت ضرورت شته لا تأمن نه ویل شو کنه ویل شو څو څو پیری په دې کتاب کې مخکې ذکر شوی مخکې ذکر نشو دې کتاب کې وشعبة أشم في لدني لدى كهف وعنه الروم فيه وردا دا خبره د قرات سره تعلق ساتي وای شعبه صاحب چې کوم ده کنه ستا د قاری نوم د عاصم او د عاصم صاحب څو شاګردان دي شعبه حفص قد بلغت من لدني عذرا شو بس اب سوي لدني خو بیا په هغه کې شمام کړ نو بیا د پویو شعبه صاحب دا لسته ده اول خدای دا نون مخفف وی لدنی کی اشد تلرکی نو لدنی نه د نون نه خوشد لر شو او دال باندې دومه ده د د پاره پدې کې دوه وجې دي د دال دا دمه چې کله د ساکنه کا کنه لد او نون نشد لرکو نو د د پاره دوه وجې دي یو اشمام د دمه پس د اسکان نه ادویم اختلاس د ضمه ما ته وګورئ اول بس کې ما ته وګورئ قد بلغت من لدن لادو ساکن دی لادو صرف چونډې ګول دي لادو څوک په دې پوه شو حاجي دویم اختلاس د دې ضمې بکې لدونی دی لدو خدا دو بلک اواز به کم کې او لک تیزی کې به وې اختلاس به وې دلته ورته روم ویلې مجازن لا دوني الک جدلای سره لا دوني لا دوني وای فرق پاول کې څنګه او اساکنو لا د او دویم څه شه ده ضمه ده په قدوی سي سرګند کې او پړ لا دوني اواز لکه مو څوک په پوښ نو دی وای وشعبه اشم فی لدنی لدا کهف وعنه الروم فيه ورد دنه پکې روم راغله خو شي پکې پوي پوي نه شو شي رل شو که څه پکې پاتې شته او جمهور قرات سره هغه مې درته وي قد بلغت من لدني عذرا وكل ما ادغمه فتل على فهو كموقوف عليه مسجلا هر اغازه چې ادغام کبیر پکې کړي ابو عمرو بصری سه تاسو ویلو ابو عمرو بصری صاحب ادغامونه ډیر کوي نو وکل ما او هر غزه ادعم او ادغمه چې ادغام کړي باغې کې فتل علا چا ابو عمرو بصری صاحب فهو كموقوف عليه مسجلا نو دا با دا سیله ک پدې چې وقف کې مسجلا مطلقاً ماته وره مثلا ابو عمرو بصری سے په یو ځای کې ادغام کړي اے یقول له یقول له کن فیکون الته ادغام کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه